الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پنځه څلوېښتم نصیحت دا دی چې تاسو په آخره زمانه کې ګوشنشیني اختیار کړئ یعنی هغه ځایونو کې چې هلته فساد وي منکرات وي بدبختی وي چې تاسو د هغو مخه هم نشئ نیولی نو تاسو د هغه ځای نه هجرت وکړئ یو ګوشه ځای کې هلته د خپل ژوند تیروئ هغه حدیث چې بخاري د حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی په هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی چې نږدې دی چې مسلمانانو غوره مال به هغه ساروي او هغه پسونه وي چې د غره په څوکه او د باران د اوسېدو په ځای کې پیایي او د خپل دین د ساتنې په مخه د تښتېدو لاره غوره کړي یعنې هغه څوک چې د غرونو څوکو ته ځي او هلته د خپل څاروي پیایي چې هلته اکثر باران هم وریږي نو بهترین مال د هغه دغه څاروي دي او د دې هدف او مقصد دا هم دا دی چې د خپل د دین د ساتلو لپاره یې د تیښتې لاره غوره کړې ده نن ورځ موږ وینو چې په اکثرو ښارونو کې فساد او منکرات د خپل اوج ته رسېدلي دي او الحمدلله هغه ورونه او خویندې چې په اطرافو په غرونو کې ژوند کوي هغوی د خپل د دین پابند دي نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې تر خپل وسه پورې چې په هر ځای کې د الله نه وویریږو او قیامت تل لپاره زمونږ سترګو ته ولاړ وي چې نن دی سبا دی نن دی سبا دی او د الله ویره راسره وي چې کله هم بد عمل ته موږ تاسو لاس اوږد نه کړو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شپږ څلوېښتم نصیحت هغه دا دی که په یو مجلس کې ناوړه خبره وشي نو تاسو توبه باسئ یعنې زه شاهدي ورکوم چې له تا پرته بل معبود نشته له تا بخښنه غواړم او تا ته توجه کوم رسول الله وایي که کله دا دعا ولوستله نو دې ته به بخښنه کیږي د هغه شي چې دې په دې مجلس کې ویلي دي الله رب العزت دې زموږ مجلسونه د دین مجلسونه وګرځوي الله دې زموږ مجلسونه د علم مجلسونه وګرځوي الله دې زموږ مجلسونه د ذکر مجلسونه وګرځوي هغه مجلسونه چې په هغه کې الله یاد کړو په هغه کې د الله رسول یاد کړو او په هغه کې د دین د خبرې یادونه وکړو چې یو څه ځان ته برداشت کړو اما متاسفانه موږ نن وینو چې زموږ مجلسونه د لهو و لعاب او همدارنګه د غیبت نه ډک دي په ځانګړې توګه زموږ د خویندو مجلسونه اول خو دې الله رب العزت موږ د ناوړه خبرو نه وساتي که بیا هم موږ په مجلس کې څه ویلي نو دغه دعا د مجلس د ولاړېدلو نه وړاندې ووایئ الله رب العزت به هغه څه چې تاسو ویلي هغه به درته معاف کړي همدارنګه بل حدیث ابو داود د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله تعالی فیه الا قاموا عن مثل جیفت حمار وکان لهم حسره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی له یو داسې مجلسه چې په هغې کې د الله نوم نه وي یاد شوی د ولاړېدونکو مثال داسې دی لکه چې د مردارې خرې نه ولاړېږي یعنې یوه جیفه او مرداره پرته وي هلته ناست وي د هغې نه دا ولاړېږي او هغوی لره بېنصیبي او افسوس دی نو باید کوشش وکړو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو چې د خپل مجلسونه د الله په ذکر باندې تازه کړو د خپل مجلسونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په درود باندې ښایسته کړو او تل لپاره کوشش وکړو چې په خپل مجلسونو کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړو دا نه چې په خپلو مجلسونو کې موږ الله ولعب ته ځای ورکړی چې هم الله رانه ناراضه وي او هم د الله رسول نه را ناراضه وي نه باید کوشش وکړو که په مجلس کې څوک ناوړه خبره کوي تر خپل وس او توانه پورې موږ او تاسو د هغه معنی شو او هغه ته وایو چې خبره ته کوې دا دین سره تړاو نه لري په دې باندې الله درنه خفه کیږي په دې باندې د الله رسول درنه خفه کیږي که دا نشي کولی نو د هغه مجلس نه باید ته ولاړ شي هغه خلک چې په مجلسونو کې الله ولعب وایي ناوړه خبرې کوي کفري الفاظ وایي هغو سره په مجلس کې ته اشتراک مه کوه ګډون مه کوه ځکه کومه غضب د الله چې په هغو باندې راځي هغه به تا باندې هم راځي نو د مجلس نه ولاړ شه نو خویندو او ورونو ته زما دا توصیه ده چې لا ولا په مجلسونو کې پرېږدئ الحمدلله موږ مسلمانان یو د دین یوه خبره په خپل مجلس کې راګډه کړئ او د هغه په اړه د یو بل نه تاسو معلومات واخلئ الله یاد کړئ د الله رسول یاد کړئ خدای مکړه داسې نشي لکه څنګه چې رسول الله فرمایي هغه قوم چې په یو مجلس کې ناست وي هلته الله نه یادوي چې کله د مجلس نه پاڅي د هغو مثال داسې دی لکه د یو مردار سره چې ناست وي او د هغه نه بلاړیږي الله رب العزت دې زموږ مجلسونه په خپل ذکر سره ښایسته کړي او الله دې توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه په خلاص غوږونو باندې واورو په خلاصو غوږونو باندې واورو او په خپل ورځني ژوند کې هغه عملي کړو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اووه څلوېښتم نصیحت هغه دا دی چې تاسو تسبیح وایئ یعنې د الله پاکي بیانوئ مسلم د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه نه یو حدیث روایت کوي هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما ته وویل چې ابوذره زه تا ته هغه کلام در وښیم چې الله ته تر هر شي خوښ دی ای ابو ذره! زه تا ته هغه کلام در ونه ښیم چې الله ته تر هر شي خوښ دی. ابو ذر وایي ما ویلې هو یا رسول الله راویښیه نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویلې چې الله رب العزت ته تر ټولو دا کلام خوښ دی چې سبحان الله وبحمده ان احب الکلام الی الله تعالی سبحان الله وبحمده بشک الله ته محبوب کلام سبحان الله وبحمده دی د دې پر ځای چې په مجلسونو کې لهو لعب وایو غیبت کوو د خلکو کمی او زیاتی ته هلته متوجه کیږو د هغه پر ځای په ژبه باندې ووایي چې سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم الله به هم درنه راضي شي الله به عزت د دنیا او د آخرت به هم درکړي او د دنیا او د آخرت خیر چې د الله نه غواړي الله به هغه هم درکوي بل حدیث دی په مسلم کې چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې تر ټولو غوره ذکر کوم یو دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل مصطفی الله لملائکته او لعباده سبحان الله وبحمده هغه چې الله د خپلو ملائکو او بندګانو لپاره غوره کړی دی هغه سبحان الله وبحمده دی ډیر آسانه کلمات دي په دې باندې به الله رب العزت تا ته ډیر اجر درکوي او الله به درنه راضي کیږي بل حدیث د بخاري دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل درې کلمې دي چې هغه په ژبه باندې ډیرې آسانه دي یعنی په ژبه سپکې دي او الله څخه ډېرې محبوبې دي او په تله د میزان کې ډېرې درنې دي هغه درې کلمې دا دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی موږ ته چې تاسو تسبیح وایئ الله یادوئ په هر ځای کې چې یاستئ کوشش کوئ چې ستاسو ژبه د الله په یاد باندې تازه وي که غواړئ چې الله درنه راضي شي که غواړئ چې د زړه زنګم ختم شي په هغه کې د الله نور ځای ونیسي نو تاسو د الله تسبیح او تقدیس بیانوئ ناوړه مجلسونو کې اصلا ګډون مه کوئ او که په کم مجلس کې تاسو ناست یاستئ هلته منکرات وي لهو لعب ویل کیږي تاسو د هغه مخه ونیسئ که مخه نشئ نیولی د هغه مجلس نه ولاړ شئ لاړ شئ که په هغه مجلس کې بیا هم تاسو ګډون کوئ نو څومره ګناه چې د هغو ده په هغو ګناه کې به تاسو هم ورسره شریک یاست د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اته څلوېښتم نصیحت هغه دا دی چې تاسو استغفار غواړئ یعنی الله نه بخښنه غواړئ ځکه هغه عبادت چې د الله رب العزت د شان سره لایق دی هغه موږ یو هم نه دی کړی او تل لپاره په ګناه کې اخته یو په معصیت کې اخته یو نو د الله نه بخښنه غواړي چې الله ته ماته بخښنه وکړي زما د ګناهونو نه ته درګذشت وکړي یا الله ماته د نیکې لار لارښوونه وکړي بخاری یو حدیث د حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل سید او سردار د استغفار دا دی چې انسان وایي اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رسول الله وایي څوک چې د ورځې په یقین سره دا دعا ووایي نو که تر ماښامه وړاندې وفات شو دا به الله جنت ته بیایي او څوک چې د شپې په یقین سره دا دعا وایي نو که تر سهار وړاندې وفات شو الله به هم جنت ته بیایي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو استغفار غواړئ د الله نه بښنه غواړئ او سید او سردار د استغفار دغه دعا ده چې ما تاسو ته ولستله کوشش کوئ چې سهار او ماښام دا دعا لولئ که په د سهار هم ولستله د ماښام نه مخکې په تاسو باندې مرګ راشي الله به هم جنت ته تاسو بیایي او که شپې هم ولستله د سهار نه مخکې په تاسو باندې مرګ راغی هم به الله تاسو جنت ته بیایي ډیره آسانه دعا ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د ورځې سل ځلې نه زیات د الله رب العزت نه بښنه غوښتله نو ما او تاسو تل لپاره به ګناه کې اخته یو ولې به د الله نه بښنه نه غواړو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی والذی نفسی بیده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالی بكم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله تعالی فیغفر لهم قسم په هغه ذات چې زما روح یې په ولکه کې دی که تاسو ګناه یې ونه کړئ نو الله رب العزت به تاسو پر ځای داسې قوم راولي چې ګناهونه به کوي او الله ته به توبه وباسي مغفرت به غواړي او الله به هغوی ته بښنه کوي چې ګناه دې کړې په خپل ګناه باندې مه ناامیده کیږه چې الله ماته بښنه کوي که نه الله نه مه ناامیده کیږه د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړه کلکه او نصوح توبه وباسه الله به تاته بخښنه کوي نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو راشئ چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه په خلاصو غوږونو باندې واورو په دې کې عزت دی په دې کې کامیابي هم د دنیا او د آخرت ده په بل شي کې نشته د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم تر څو چې الله موږ ته عزت د دنیا او د آخرت راکړي. په همدې هیله نور به واورو خو هغه د یوې دمې نه وروسته. اورین بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه څلوېښتم نصیحت دا دی چې تاسو په جنت کې ځان لپاره ونې شنې کړئ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما یوه ورځ په مدینه منوره کې ونې شنې کولې نیالګي مې ایښودل په همدې منځ کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زما په خوا کې تیریده نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما نه پوښتنه وکړه چې ابا هریره څه کوې ما ورته ویلې د الله رسول لا د ځان لپاره ونې شنې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویل چې زه د دې نه تا ته د ښو ونو شنه کول در ونه ښیم ما ویل ولې نه اید الله رسوله نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویلې چې دا دعا وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا دعا وایا تغرس لك بكل حدة شجره في الجنه چې کله دا دعا وایي د دې په ویلو به ستا لپاره د هرې کلمې په بدل کې په جنت کې یوه ونه شنه شي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ډیر آسان کلمات دي په دنیا کې خو زحمت وباسو د محدود ژوند لپاره ټول عمر په خواري باندې تیروو نه ګرمي راته معلومیږي نه ساړه راته معلومیږي خو زحمت وباسو چې د دنیا محدود ژوند زموږ څنګه ښایسته شي هغه ابدي ژوند چې تل لپاره به ته هلته ژوندی یې هلته نه مرګ شته هلته نه درد شته او نه تکلیف شته راشه د هغه ژوند لپاره هم څه په دنیا کې وکړه اسانه کلمات وایه چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر در دې چې په هغه مجلس کې الله ولعب ویل کیږي تزبیر واخله د الله یاد کوه د الله ذکر کوه چې الله رب العزت تا ته په جنت کې ونې شنې کړي الله رب العزت دې هلته مرتبې اوچتې کړي په ځانګړې توګه زما دا سپارښتنه خپله خویندو ته ده چې د خپل مجلسونه د الله په ذکر باندې ښایسته کړئ په زړه کې او په لاس باندې الله یاد کوئ غیبت او هغه ناوړه خبرې چې تاسو په مجلس کې کوئ د هغې نه اجتناب وکړئ که غواړئ چې الله درنه راضي شي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پنځوسم نصیحت هغه دا دی چې د زهري شیانو له خوړلو د ځان ساتلو لپاره دا دعا وایئ یعنی که تاسو غواړئ چې مار لړم همدارنګه نور زهري شیان تاسو ته تا تکلیف در ونه رسوي نو دا دعا وایئ الله رب العزت به هم د هغو د شر نه ساتي مسلم او ترمزی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی چې یو سړی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغی او ویې ویل چې ای د الله رسوله زه تیره شپه یو لړم وخوړلم یعنې لړم وچیچلم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل که تا د شپې دا دعا ویلی وای نو هغه به تا ته تاوان نه وای د رسولی هغه دعا دا ده اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلق زه د الله په پوره کلماتو د هغه د مخلوق له شره پناه غواړم نو که تاسو د خپل کوټه کې د خپل کورنۍ کې دغه دعا ولولئ الله رب العزت به د مار د لړم او د نورو خزندو د چیچلو او د تکلیف رسولو نه ساتي په یو بل روایت کې دي څوک چې پورتني کلمات یعنې دغه کلمات چې ما تاسو ته ولوستل درې وارې ووایي نو هغه ته په شپه کې هیڅ زهرجن شی تاوان نشي رسولی حضرت سهیل رضی الله تعالی عنه وایي چې زمونږ په کور کې دا کلمې ورښودل کېدې او ټولې کورنۍ به هره شپه دا کلمې ویلې نو زمونږ د کور یو ماشوم یو ځل زهرجن شي وچیچه خو اصلا هغه د درد احساس نه کوه اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلق که غواړې چې د زهرجن شي د تکلیف نه بچ شي نو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا نصیحت په خلاصو غوږونو باندې واوره الله رب العزت به دې د هغو د تکلیف نه ساتي او که ستاسو په کورنۍ کې څوک زهرجن شي وچیچل بیا ډیر په اخلاص سره تاسې سورې فاتحه الحمدلله رب العالمین تر پایه پورې ووایئ او د خپل ګوته لمده کړئ په کم ځای کې چې چیچلی هلته یې مسه کړئ الله رب العزت به هغه ته شفا ورکوي یو لوی حدیث بخاری د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی دی هغه فرمایي چې د صحابه و کرامو یوه ډله په سفر روانه وه نو هغوی د عربو یو کلي ته ورسېدل او د هغه کلي د خلکو نه د خوراک او د ډوډۍ غوښتنه وکړه خو هغو انکار وکړه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابو ته خوراک ورنکړ نو د دې کلي مشر یو زهرجن شي وچیچه هغوی ډیر کوشش وکړ خو ګټه یې ونه کړه چې د هغه درد آرامه شي په هغوی کې ځینې خلک وویل که تاسو دې قافلې ته ورشئ چې له کلي سره یې اړولي دي نو کیدای شي چې یو شی ځینې ترلاسه کړئ د صحابه و کرامو قافله یې ښودله نو هغه خلک راغله صحابه و کرامو ته ورته ویل چې زمونږ مشر یو زهرجن شي چې چلی دی موږ ډیر کوششونه وکړو خو هغه ته یې ګټه ونه رسوله که تاسو سره څه وي نو تاسو د زمونږ د مشر تداوي او درملنه وکړئ یو صحابي ویلي هو په الله باندې قسم دی چې زه دم کولی شم خو موږ د تاسو نه د خوراک غوښتنه کړې وه تاسو موږ ته خوراک رانه که تر هغه وخته پورې زه دا دم نه کوم تر څو چې تاسو موږ ته خوراک رانه کړئ نو هغه خلکو صحابه و کرام رضوان الله تعالی اجمعین سره د پسو په رمه باندې موافقه وکړه چې موږ به تاسو ته څاروي درکوو هغه صحابي ورغی او په صورت فاتحې یې دم که یعنې سورې فاتحه یې ولستله په کم ځای کې چې هغه ته تکلیف رسېدلی و هلته شف او کف که نو هغه د کلي او د قوم مشر ته الله شفا ورکړه جوړ شو نو هغه خلکو چې کومه هدیه د دې صحابي سره واده کړې وه هغه یې دې ته ورکړه ځینې صحابه کرامو رضوان الله تعالی اجمعین ویل دا هدیه تقسیم کړه خو چا چې دم کړی و هغه ویل چې تر هغې نه تقسیموم چې څو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته مې د واقعي بیان نه وي کړی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته څه بیان کوي نو دا صحابه کرام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغله ټوله قصه رسول الله ته بیان کړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل تا ته څرنګه معلومه شوه چې د دې سورې په ذریعه دم هم کیږي بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویل تا ښه کړي نو دا څاروي چې هغوی تاسو ته درکړي دا تقسیم کړئ او ما ته هم حصه راکړئ د دې په ویلو سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وخندل دا د رسول الله صلی الله وسلم نصیحت دی خو په دې شرط چې موږ په خلاصو غوږونو واورو او دا عقیده ولرو چې دا د الله کلام دی او په دې سره به الله رب العزت زموږ مریض ته یا هغه چا ته چې هغه مار او لړم چیچلی الله شفا ورکوي چې په دې نیت وایي الله به شفا ورکوي او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه دا هم ثابته شوه که څوک دم کوي یا تاسو ته څه شویست لیکي یا تعویز لیکي که تاسو څه شکرانه ورکوئ په دې کې باک نشته خو دا نه چې هغه به درته وایي چې ته به ماته تور غویه راولې یا به سپین څاروی راولې یا به تور چرګ راولې یا به سور چرګ راولې دا نه یا دا به هم در باندې نه ږدي چې ته به ماته زر او دوه زره روپۍ راکوي دا د هغو چل دی چې تاسو نه بیا په چل باندې پیسې اخلي نه چې هغه تاسو ته کله څاښت ولیکه یا شویز درته ولیکه یا ستاسو په مریض باندې دم وکړه تاسو کولی شئ چې د هغه په مقابل کې څه شکرانه ورکړئ دا هغه ته حلاله ده نن راکرسرو خلکو د دم او د تعویز نه تجارت جوړ کړی دی. خلکو کې ناپوهي زیاته ده. چا ته وایي چې ته ما ته سور غویی راوله، چا ته وایي چې ته تور غویی راوله او چا ته وایي چې ته ما ته داسې چرګ راوله چې د هغه په وینه یې لیکم دا ټولې دوکې دي تاسو دوکه کوي. هو یو عالم چې د الله د دین نه خبر وي، د الله د کلام او د رسول الله د ویناوو نه خبر وي، چې کله تاسو هغه سکه ورځئ تاسو ته یو دم کوي یا تاسو ته یو شویست لیکي نو تاسو کولی شئ چې د هغه په بدل کې تاسو هغه ته څه شکرانه ورکړئ هدیه ورکړئ او هغه یې قبوله کړي په دې کې شرعا هیڅ کوم مشکل نشته دی نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ سلام کوا نبی اکرم تا سلام کوا نبی اکرم تا دای دا پټولو انبیاو کې سلطان مدینه دا جانان مدینه یو ځل می بوزي